پرون راغلی نن دلې سبا بلې په دې جهان کې د د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلمو لمانځم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو تاسې په مخکینۍ خپرونه کې واوریدل چې د یوسف علیه السلام وسلام ورونو یعقوب علیه السلام وسلام دې ته قانع که چې د یوسف علیه السلام وسلام بل ورور چې بنیامین نومیږي هغه له دوی سره مصر ته ولیږي ځکه یوسف علیه السلام دې ورونو ته ویلي و که ستاسې هغه بل ورور ستاسو سره رانشي نو تاسو ته به بیا زه وروسته د دې نه څه غنم هم درنه کړم او تاسو ته به دا اجازه هم در نه کړی شي چې د مصر په خاوره کې خپلې پښې کیدئ نو یعقوب علیه السلام وسلام دې ته اړ ایسته تر څو بنیامین د دوی سره مصر ته ولیږي نو کله چې د یوسف علیه السلام وسلام وروڼه د بنیامین سره مصر ته ورسېدل بنیامین د یوسف علیه السلام وسلام اصلي ورور دی او دا نورې میرني وروڼه ول نو د یوسف علیه السلام وروڼه چې کله بنیامین سره مصر ته ورسېدل نو د حضرت یوسف علیه السلام وسلام حضور ته ورغله او حضرت یوسف علیه السلام وسلام د خپل ورونه او د خپل سکنه ورور میلمانه کړل او د هغوی ښه میلمه پالنه او میلمستیا وکړه یوسف علیه السلام وسلام د وخت نه په استفادې سره هغه خپل سکنی ورور بنیامین سره په خلوت کې ولیده هغه یې ګوښه کړ او هغه ته ویل چې زه ستا هغه ورور یم چې زه ورک شوی وم ځان ورته معرفي کوي او د دواړو د سترګو نه اوښکې څاڅي د خپل ورور ګوښه کوي او هغه ته وایي زه ستا هغه ورور یم چې زه ورک شوی وم ستاسو نه او زما د غم د فراق په غم کې تا او زما پلار جړلې زه ستا هغه ورور یوسف یم د یوسف د سترګو نه هم اوښکې بهیږي او د بنیامین د سترګو نه هم اوښکې بهیږي بیا حضرت یوسف علیه السلام همدارنګه بنیامین یو بل ته هغه خپل تریخ برخلیک بیانوي چې په ما څه څېر شوي او په تا څه څېر شوي دي ټوله کیسه یو بل ته کوي خو اوس حضرت یوسف علیه السلام بنیامین ته وایي ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړې ده او حضرت یوسف علیه السلام وسلام خپل لیوالتیا بنیامین ته داسې اوروي چې زه غواړم ته زما سره پاتې شي یعنی خپل ورونو سره بیرته ته فلسطین ته لاړ نشي ته زما سره دلته پاتې شي دا ځکه ته ما سره پاتې شې تر څو ستا پاتې کېدل د حضرت یعقوب علیه السلام وسلام د راتګ لامل وګرځي چې یعقوب علیه السلام هم مصر ته راشي خو اوس حضرت یوسف علیه السلام وسلام د بنیامین د پاتې کېدلو دپاره په مصر کې یوه لاره ګوري هغه لاره دا ده چې یوسف علیه السلام خپل ورور ته وایي چې زه به په تا باندې د غلا تور ولګوم ځکه د حضرت یعقوب علیه السلام د شریعت په مطابق په هغه چا باندې چې د غلا تور ثابت شي نو د مال څښتن به هغه په مریتوب باندې ساتي نو زه به تا باندې د غلا تور ولګوم نو ته به زما سره په مصر کې پاتې شي او دا به د دې لامل شي چې حضرت یعقوب علیه السلام هم مصر ته راشي نو حضرت یوسف علیه السلام دا ځلې هم د پخوا په شان د خپلو ټولو ورونو بارونه د غنمو نه ډک کړل چې هغه اوښان چې هغوی ځان سره راوستي ول هغه څټې او بارونه یې ټول د غنمو نه ډک کړل او د بنیامین په بار کې هغه دولتي پیمانه چې خلکو ته په هغې سره خوراکي توکي ورکول هغه د بنیامین په بار کې او په څټې کې کیښودله حضرت یوسف علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام وسلام هغه خدماتي پرسونل پیمانې پسې ګرځېدل چې پیمانه چیرته ده خو هغه یې پیدا نه کړه ویې نه موندله نو په دې بنسټ باندې له دوی نه په بل چا باندې د غلا کولو شک نه کېده یعنې د هغه پرسونل شک هم د یوسف علیه السلام په ورونو راغی چې تاسې دا غلا کړې ده چې کله د حضرت یوسف علیه السلام وسلام وروڼه روان شول بارونه یې په اوښانو باندې بار کړي و بنیامین هم ورسره دی یو خدماتي کس ورپسې نارې کړي او ورته ویلې چې تاسې ودرېږئ تاسې غله یاستئ اواز یې ورپسې وکړ خو د یوسف علیه السلام وسلام وروڼو چې کله دا غږ واورېدلو نو ټولو ډېر سخت تکان وخوړه او د هغه کس په لورې یې مخ راواړولو چې دوی پسې یې نارې وهلې د یوسف علیه السلام وروڼو ته یې پوښتنه وکړه چې ستاسو نه څه شی ورک شوي چې موږ ته ته آواز کوې چې تاسو غله یاست هغه کس ورته وویل چې زموږ رسمي پیمانه ورکه شوې ده او د هغه په میندلو پسې موږ ګرځو هر څوک چې هغه مینده کړي د هغه دپاره موږ د یو اوښ مکافات ورکوو زموږ رسمي پیمانه ورکړه د حضرت یوسف علیه السلام وسلام ورونو قسم وخوړ او وی ویل چې زموږ د په الله باندې قسم وي تاسې هم ښه پوهیږئ چې موږ دې هیواد ته د فساد کولو لپاره نه یو راغلي او موږ غله هم نه او واقعا دوی ته دا آګاهي نه وه چې دا حکومتي او دولتي پیمانه د دوی په بارونو کې ایښودل شوې ده دوی ته دا معلومات هم نه نو ځکه دا ویلې چې موږ په الله باندې قسم کوو او تاسې په دې باندې ښه پوهېږئ چې د مصر خاورې ته موږ د فساد دپاره نه یو راغلي او موږ هم غلم نه یو د یوسف علیه السلام وسلام هغه خادم او کارمند ورته وویل ښه نو که ستاسې خبره دروغ ثابته شوه یعنې دا پیمانه ستاسو په بارونو کې وموندل شوه نو د هغه غله سزا به څه وي د یوسف علیه السلام وسلام وروڼو وویل د غله سزا دا ده که د هر چا د بار نه هغه پیمانه چې تاسې ورکه کړې ده هغه وموندلی شوه هغه دې په غلامي او په خادمتوب باندې ونیول شي او د یوسف علیه السلام وروڼه وایي چې زموږ په نزد باندې داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو همدا مقررات دي خپله دا اقرار وکړي وروڼو یعنې د هر چا په بار کې چې دا دولتي پیمانه پیدا شو هغه دې په مریتوب او په غلامتوب باندې ونیول شي او زموږ په شریعت کې دې غله ته همدا سزا ده د یوسف علیه السلام وسلام ورونو کومه سزا چې د غله په باب بیان کړې ده هغه د ابراهیمي شریعت او د ابراهیمي قانون مطابق وه ځکه چې هغو به غل غلام ګرځوه د هغه چا مال به چې غلا کړی و د هغو به غلام و اوس د یوسف علیه السلام وسلام خادمات او په خپله مخکې د دې نه چې د بنیامین بار ولټوي حول راځي د نورو ورونو بارونه لټوي د هغو څټې لټوي ځکه که اول دوی د بنیامین بار لټولی وای نو هغوی به دا فکر او ګمان کړی وای چې دا یوه دسیسه ده دا یوه دسیسه ده چې زموږ په هکله باندې جوړه شوې نو ځکه یوسف علیه السلام او د هغه مرستیالان اول راځي د بنیامین د نورو وروڼو بارونه لټوي په هغه کې پیمانه ګوري او په آخر کې راځي د بنیامین بار لټوي او د بنیامین بار او سټه چې کله لټوي پیمانه د هغه بار نه راوباسي دا خو یوسف علیه السلام په خوی کې وه نو کله چې د یوسف علیه السلام وسلام ورونو دا صحنه ولیده هک پک حیران پاتې شو او په دې تدبیر سره د یوسف علیه السلام وسلام هغه طرحه او نقشه کامیابه شوه او د یوسف علیه السلام دا نورونه ډېر په سخت غم او اندوه کې پاتې شول او د یوسف علیه السلام وسلام ورونو د فتوا پر بنسټ یوسف دا حق درلوده چې بنیامین ځان سره په مرئیتوب او په غلامتوب باندې برمته ونیسي او ځان سره وساتي ځکه خپله ورونو دا فیصله کړې وه چې د هر چا د بار نه چې دا پیمانه پیدا شوه هغه دې دلته خادم او غلام پاتې شي دوی څه ویلی نه شو نو کله چې رسمي پیمانه د بنیامین له بار نه راووتله په لیدو یې ورونو ورونه یې ډېر سخت وشرمېدل او د ځان د پاکولو او د تبریه کولو په خاطر یې ویل که بنیامین غلا کړي دا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده ځکه له دې نه مخکې د دې ورور یوسف هم غلا کړې وه یوسف علیه السلام وروڼه وایي که بنیامین دا غلا کړې وي دا د څه د حیرانتیا خبره ده ځکه مخکې دې یو ورور هم درلوده چې یوسف هغه هم غلا کړې وه نو دا ورور به هم د هغه ورور په شان باندې وي یوسف څه غلا کړې وه چې هلته یو بت و چې د دې د نیکه په کور کې کوم ځای و هغه یې رایستلی و هغه یې ټوټې ټوټې کړی و نو دا یادونه د یوسف علیه السلام وروڼه اوس دلته کوي خو یوسف علیه السلام وسلام د خپل د وروڼو خبره زغمي هیڅ خپل غږ نه پورته کوي نو یوسف علیه السلام وسلام دا خبره په زړه باندې وزغمله خو حقیقت یې هغوی ته څرګند کړه یوسف علیه السلام وسلام سر د شونډو لاندې دومره یې وویل مبارک چې تاسې ډیر زیات بد خلک یاست چې پر ما باندې یې مخامخ کوم تور لګوئ د هغه په حقیقت باندې الله ډیر ښه پوهیږي تاسې په دې باندې نه پوهیږئ دا خبره یوسف علیه السلام وسلام هغو ته په ډاډه وکړه هغوی دا پیژني نه چې یوسف دی خو صرف د شونډو لاندې دومره وایي چې کم تور تاسې په ما باندې مخامخ لګوئ تاسې ډیر بد خلک یاستئ د هغه په حقیقت باندې الله ډیر ښه پوهیږي تاسې نه پوهیږي نو د یوسف علیه السلام وسلام ورونو د هغه ټینګ لوز په بنسټ چې د خپل پلار په حضور کې د الله سره تړلی و ځکه پلار ته ویلي و چې هیڅ کله به بنیامین زموږ نه ضایع نشي او هغه به خامخا راولو نو د هغه ټینګ لوز پر بنسټ چې دوی د خپل پلار په حضور کې د الله سره تړلی و دوی دې ته اړ و چې د هغه د خلاصون لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي یعنې د بنیامین د خلاصون لپاره نو ځکه یوسف علیه السلام وسلام ته یې په زاریو پیل وکړه او یوسف علیه السلام وسلام ته ای عزیزه ای د اقتدار واکمنه د ده پلار ډېر زیات سپینګیری دی یعنې د بنیامین پلار ته د بنیامین په ځای باندې له موږ نه یو کس ونیسه یعنې انتخاب که موږ به پاتې شو او ته ډېر نیک انسان یې نو د دې په ځای باندې موږ یې ونیسه او بنیامین زموږ سره ولېږه ځکه د ده پلار سره موږ عهد او وعده کړې ده یوسف علیه السلام وسلام دوی ته ویل چې زه الله ته پناه وړم د دې نه چې زه یو بې ګناه انسان باندې ظلم وکړم ځکه هغه چا چې غلا کړې که هغه زه پرېږدم او د هغه په ځای باندې زه بل څوک ونیسم نو په دې صورت کې به موږ ظالمان او هیڅکله زه دا کار نشم کولی او دوی ورته زاری کوي هغه هات او وهده چې دوی د خپل پلار سره کړی و هغه د دوی په زړه باندې ګرځېده نه شو کولی چې بنیامین دلته پرېږدي او دوی مصر ته لاړ شي نو ځکه یوسف علیه السلام ته دوی زارۍ کوي کله چې د یوسف علیه السلام وروڼه د یوسف له له قانع کولو نه ناهیلې شول یوسف دا ونه منله چې د بنیامین په ځای باندې بل څوک وساتي نو د یوسف علیه السلام وسلام وروڼه په یو ګوښه ځای کې په خپلو منځو کې په مشوره باندې لاس پورې کړه اوس مجلسونه کوي چې څه وکړو او په څه ډول باندې موږ خپل پلار سره مخامخ شو او خپل پلار ته څه ځواب ووایو هر یوه خپل نظر او د خپل هغه رایه بیان کړه نو چې کله اظهار د نظر هغه بودوی مشر ورور ته ورسېده هغه ویل آیا تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای په نوم ژمنه او ژمنه اخیستې ده او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف په باد کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسو ته معلوم دی اوس خو به زه له دې ځایه هېڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار د موضوع په حقیقت پوه نه شي او بیا ما ته د تګ اجازه رانه کړي هېڅکله به د دې ځای نه زه ونه خوځېږم بېرته تګ زما فلسطین ته په ډېر عزت او په سرلوړي سره الله فیصله کړي بل رقم به زه د دې ځای نه خوځېږم له دې نه وروسته بیا هم د خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او ویل زه دلته تمیږم دلته پاتې کیږم او تاسې لاړ شئ او د خپل پلار یعقوب علیه السلام وسلام د موضوع له حقیقت نه خبر کړئ او هغه ته دا خبر ورکړئ چې د ستا زوی بنیامین د پاچا رسمي پیمانه غلا کړې ده او د ستا په زوی یعنې بنیامین باندې هلته د مریتوب او د خادمتوب فیصله صادر شوې ده او دا هم ورته ووایئ یعقوب علیه السلام ته دا هم وایه چې دا ټول حالات موږ په خپله سترګو باندې لیدلي دي او که ته زموږ دا حالات نه منې او زموږ دا خبره نه منې نو ته زموږ سره یو څوک مصر ته واستوه چې هغه شاهدي ورکړي او ټول حقیقت څرګند شي هغه راشي تا ته یې ووایي یعقوب علیه السلام زمن یعقوب علیه السلام ته دا خبره کوي کله چې د یوسف علیه السلام وسلام رونه بې له بنیامینه او بې له مشر ورور نه ځکه مشر ورور هم دلته پاتې شو د یعقوب علیه السلام وسلام حضور ته ورسېده نو یعقوب علیه السلام وسلام یې له دې داستان او د دې موضوع نه خبر کړ چې کله یعقوب علیه السلام وسلام دا خبره واورېده نو د یعقوب پخواني دردونه یو ځل بیا راژوندي شول او د دویم زوی پېښې د هغه دردونه او غمونه دوه چنده کړل او خپلو زامنو ته یې داسې وویل په اصل کې ستاسې نه ستاسې لپاره یوه بله ستره خبره اسانه برېښولې ده زه به په دې باندې هم صبر وکړم دا د یعقوب دریځ او دا صبر به ډېر په ښه شان باندې زه صبر وکړم او یعقوب علیه السلام ځان ته تسلیت او صبر ورکوي او وایي چې دا خبره څه لرې ده چې الله رب العزت یعقوب الله رب العزت بنیامین او یوسف ټول زما سره یو ځای کړي او الله په هر څه باندې ښه پوهیږي او د الله رب العزت ټول کارونه په حکمت باندې ولاړ دي یعقوب علیه السلام ځکه خپل زامن په خیانت باندې تورن کړل چې له دې نه یې مخکې هم دروغ ویلي وو یعقوب علیه السلام دغه دیو نه دروغ اورېدلي وو او دا قانون دی که چیرې له یو چا نه مخکې دروغ واورېدل شي که هغه رښتیا هم وایي څوک په هغه باندې باور نه کوي نو دا ځل خو د یعقوب علیه السلام د زمنو خبره رښتیا وه خو چونکه مخکې له دې نه دوی دروغ ویلي وه نو د دې خبره د یعقوب علیه السلام په حضور کې دروغ معلومیږي نو پخوانیو او نوو غمونو د یعقوب سر اثر وجود نیولی و د بنیامین پیښې د یوسف داغونه هم تازه کړل او یعقوب علیه السلام به ویل هی هی یوسفه یعقوب په زړه باندې غمونه وزغمل او د سترګو تور یې سپین شوي دي سترګې د ستا په غمونو کې د دید او د لید نه پاتې دي د یعقوب علیه السلام زامنو ویل د خدای لپاره ته خو تل همدا یوسف یادوې د دې وار رسېدلی چې د هغه په غم کې خپل ځان ته ویلې ویلې کړې یا خپل ځان هلاک کړې یعقوب علیه السلام ویې زه د خپل خفګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم یعنې د الله له طرف نه چې په هغه څه باندې زه خبر یم تاسې خبر نه یاست زما زامنو لاړ شئ د یوسف او د هغه د ورور څه معلومات وکړئ د الله له رحمت نه مه ناهیلې کیږئ ځکه د هغه د رحمت نه کافران ناهیلې کیږي مسلمان هیڅکله نه ناهیلې کیږي د یوسف علیه السلام وسلام ورونو د پلار له امر نه اطاعت وکړه مصر ته لاړل او هلته د یوسف علیه السلام وسلام او د هغه د ورور په لټه کې شول د دې ترڅنګ یې دا هم غوښتل چې خوراکي توکي هم ترلاسه کړي او ځان سره فلسطین ته راوړي کله چې د یوسف علیه السلام وسلام وروڼه بیا مصر ته ورسېدل د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل او د یوسف علیه صلات و سلام نه یې د بنیامین د خلاصون په هکله د رحم او خواخوږي غوښتنه وکړه او د هغه د شفقت او خواخوږي د لاسته راوړلو لپاره یې خپل حالت ورته بیان کړل او یوسف علیه السلام وسلام ته یې وویل ای واکمنه موږ او زموږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو ډېره سخته بېوزلي په موږ باندې راغلې ده ټول هغه څه مو چې لرل هغه ناچیزه غوندې دي او هغه څه چې موږ درلودل هغه ډیر ناچیزه دي چې د هغه په مقابل کې موږ ستا نه غنم واخلو همدارنګه موږ ستا سخاوت ته سترګې پلار یو او هیلهمن یو چې خیرات را باندې وکړې او الله رب العزت خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي او موږ سره بنیامین بیرته ولیږي یوسف علیه السلام ولیدل چې وروڼه یې د ژوندانه په ډیر سخت پړاو کې قرار لري او بېرحمه زړونه یې په عادي او نرم زړونو اوښتي دي په دې وخت کې د یوسف زړه د دوی په حالت باندې وسوځېده او تصمیم یې ونیوه چې خپل ځان هغوی ته ور وپېژني تر څو دوی او کورنۍ یې دلته راشي او د ده تر څنګ هوساینه کې هوسایه ژوند تیر کړي نو هغوی ته یې مخ راواړوله او هغوی ته ویل آیا تاسې د دې څه معلومات شته چې تاسې له یوسف او د هغه له ورور سره څه کړي دي تاسو ته څه معلومات شته چې تاسې د یوسف او د هغه ورور سره څه کړي دي کله چې تاسې ناپوهان وئ د دې خبرې په اورېدو هغوی ټولو ته قام وخوړل وخوځېدل او ویل چې آیا ته یوسف یې هغه وویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی الله په موږ باندې احسان وکړو او حقیقت دا دی چې څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو الله رب العزت په وړاند باندې د دغسې نیکو خلکو بدله او اجر ثواب الله نه ضایع کوي یوسف علیه السلام لا خپلې خبرې پای ته نه وې رسولې چې ورونو یې دا یقین ترلاسه کړه چې دا زموږ په لاس ورک شوی ورور دی د دوی په وجود باندې ویره راغله د مخ رنګونه یې زیړ شوي وو او د ډیر شرمه سرونه یې ښکته اچولي وه په دې سوچ کې ډوب شوي وه چې د عذر وړاندې کولو لپاره څرنګه الفاظ وکاروي یوسف ته څه ووایي تر څو وکولی شي چې پر هغې سره خپل ځانونه د یوسف علیه السلام وسلام د سزا ورکولو او د هغه د منګلو نه ځان خلاص کړي هغو ته بله لار نه وه صرف چې په خپل ګناه باندې اعتراف وکړي نو اعتراف یې وکړ او داسې ویل چې قسم په الله چې تاسې ته الله په موږ باندې فضیلت در بښلی او په رښتیا چې موږ خطاکاران یو د یوسف علیه السلام په مخه کې اقرار وکړ او وايي چې اوس نو د دې عذر په وړاندې کولو سره دا هیله لرو چې زمونږ په حق کې نرمښت وښیې او مونږ له سختې سزا نه عفوه کړې یعنې مونږ ته جزا رانه کړې یوسف ځواب ورکړه چې نن پر تاسې کومه کړه نشته دی الله پاک دې تاسې ته بښنه وکړي او رب العزت چې دی تر ټولو نه ډېر زیات رحم کوونکی دی یوسف علیه السلام انتقام نه اخلي وروسته یوسف علیه السلام وسلام له دوی نه د خپل د پلار حالت پوښتنه کوي په دې ترڅ کې په دې باندې پوه شوی و چې هغه ډېر سخت غم ځپلی دی یعنې یوسف علیه السلام ډېر سخت غم ځپلی دی او د خپل د سترګو لید یې د لاسه ورکړی دی نو یوسف علیه السلام خپل کمیس ورونو ته ورکوي او ورته وایي چې زما دغه کمیس در سره یوسئ او زما د پلارجان پر مخ باندې وغورځوئ الله به هغه ته د سترګو لید بیا ورکړي او په پای کې له هغوی نه دا وغوښتل چې ټول له خپلو کورنیو سره ټول مصر ته راشئ دا د یوسف علیه السلام وسلام ګذشت د هغوی په مقابل کې هغوی پې ظلمونه کول خپل ګناه اعتراف هم کوي خو یوسف بدله نه اخلي او دا ورته چې رب العزت دې تاسې ته بښنه وکړي انشاالله په بلې خپرونه کې به بیا هم متبقي چې کوم داستان پاتې په هغې باندې وغږېږو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضر کړم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله بار مو اخیستی د ګناه دی بار مو اخیستی د ګناه دی خطا وکړي د شیطان په اشاره یو افسوس افسوس لا د غفلت په خوب دیو پرون راغلی نن دلې سبا بنیو په دې جهان کې د څو ورځو مېلمانه یو